ضوابط الجرح والتعديل شروع پاغي کې د جرح لغوي او اصطلاحي معنی بیا د تعدیل لغوي او اصطلاحي معنی ذکر شوی و نوې درس ته د دې زینا چې د عدالت او د عدل څه تعریف دی نو مصنف رحمت الله علیه وی چې دا عدالت ملکه تحمل المرأه على ملازمه التقوى والمروءه دا یو ملکه ده چې خپل صاحب په دې باندې راپورته کوي چې هغه د تقوادار وي او پاغه کې د مروءت او سړیتوب وي د مروت تاریخ برستو مصنف رحمت الله علیه ذکروم کی چې آداب نفسانیه تحمل صاحبها على محاسن الاخلاق وجميل العادات دا داسې نفسانی آداب دي چې خپل صاحب په دې باندې راپورته کوي چې دا غا اخلاق دي خيستوي او خکلی عادات تی وی بیا برستو ان شاء الله دام ذکر شي چې مخروم المروءه چې کوم انسان د سړیتوب خلاف کارونه کوي نو دا د عدالت په تعریف کې خو ذکر کیږي چې مروءت به پکې وي خو که یو انسان کې مروءت نه نو تطبیقي عمل د محدثینو چې وګوري نو داسې روایات به تاله نه ملاویږي چې ګنې هغه د دې وجې نه رد شوي چې د هغې صاحب مخروم المروءه دی ځکه دا عام د عرف سره تعلق ساتي او عرف کې په اختلاف د زمان او مکان سره تبدیلی راځي په یو زمانه کې به یو کار د مروءت وي په بل زمانه کې به هغه د مروءت نه وي په یو عرف او معاشره کې به یو کار د مروءت حسابيږي او بل ځکه به داغه څوک پروا نه کوي نو د دې وجنه په تطبیقي عمل د محدثینو کې د دې اثر داسې نه سرګندېږي د مروءت او څوک چې موصوف وي په صفت د عدالت باندې نو اغله سوی عدل او عادل د عدل تعریف کوي چې دا چاله وي چې پنځه صفات پاغه کوي المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءه چې دا به مسلمان وي بالغ وي عاقل وي د فسق د اسبابونو به سالم وي او بې سړیتوبي به پکې ني یعنی موصوف به په مروءت باندې دا اسلام او بلوغ چې ده دا دواړه شرط دي د ادا د حدیث د پاره د تحمل لپاره نه ځکه مصطلح کې تاسو مخ کې وې چې حالت کفر کې څوک دی او حدیث تحمل کی او بیا په حالت د اسلام کې ادا کوي نو دا ادای صحیح ده او دا غي امثله ذکر شویو نو دا اسلام دا د تحمل د پاره شرط نه ده د ادا د پاره شرط چې کله حدیث بل بیانې دارنګي بلوغ په ماشوموالي کې کچا حدیث واورېدو او د سبي ممیز ده بیا ادا کوي په حالت د بلوغ کې نو دا ادای صحیح ده او مصنف رحمت الله علیه چې دا شرط کل په دې عدالت سره د دې بعضی سيزونه دي چې داغه خروج پر راغې یو دا چې کم سيزونه متعلق وي د جهالت دراوي سره چې په یو راوي کې جهالت وي نو په دې سره تنه مبهم وته مجهول العين او مجهول الحال تنوتل چې د هر یو تعریف مخکې مصطلح کې تیر شوی دی دارنګ په دې سره تنه کافر وته چې مسلمان وي او بالغ وي نو په دې سره تی صبي وته عاقل وي په دې سره تی مجنون وته او السالم من اسباب الفسق سره تنه فاسق وته د دې لاندې زمن کې بیا مبتدع هم راځي مبتدع یو قسمه په فسق کې مبتلا دی خو کله دا فسق متأول وي چې تعویل کړی وي او کله بغیر د تعویل نه د شهوت په تور باندې په بازي فسق کې مبتلا وي دارنګ متهم بالکذب تنوتو کذاب او متهم بالکذب مخکې فرق ذکر شوی او کذاب هغه چاله وي چې په احادیثو کې داغه دروغ ثابت شوی چې فلانه حدیث د ځانه جوړ کړي او متهم بالکذب غیله وي چې په کلام الناس کې دروغ وي خدا ني ثابت شوی په هغه باندې چې په احادیثو کې دروغ ویلي نو متهم بالکذب تنوته زکه غم د فسق لاندې راځي کذاب هم راځي دانګ مخروم المروءه هغه تن خوارم المروءه سره وته دا عبارت مخکې فالاسلام والبلوغ شرطان للاداء فالاسلام والبلوغ شرطان للاداء وليس بشرطين للتحمل فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده وتحمل صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم دې طرف له اشاره وکړه مخکې چې کوم مونږ وې چې دا خوارم المروءه چې دي د دې د وجې نه د راوي تضعیف چې دی په تطبیقي عمل کې نشته خدا د ظاهر حالت د راوي سره تعلق ساتي چې ظاهرا به مخروم المروءه نه وي ورنه کوم مخروم المروءه شو نو په تطبیقي عمل د محدثینو کې د دې داسې مثالونه نشي پیدا کولی چې یو روایت د رد شوی د خرم المروءه د وجنا د عدالت نه پس با مصنف رحمت الله علیه ضبط ذکر کوي ځکه عادل چاله وي چې پاغه کې ثقه چاله وي چې پاغه کې عدالت او ضبط وي دا دواړه چې راجم شي نو د دین تعبیر په ثقه سره کیږي د ضبط دو قسمونه به ذکر کی یو د ضبط صدر او بل د ضبط الكتاب ضبط صدر دی لوی ان يحفظ الحديث منذ ان سمعه الى ان يوديه بلفظه او بمعناه ان عرف مدلولات الالفاظ چې کوم حدیث اوریدل د کوم وخت نه چې دا د یاد وي او په لفظ سره دا ادا کول شي بل له بیانول شي او که په لفظ سره ني معنی ادا کوي نو بیا پکې شرط دا دی چې دی به مدلولات الالفاظ پیجني لفظ کې به داسې تغییر نه راولي چې معنا د پاغي سره بدل شي دویم د ضبط ضبط الكتاب ضبط الكتاب دی لوي چې صيانته ومقابلته وتصحيحه منذ سمعه الى ان يؤديه چې کوم لیکل د استاد نکړي د غي صيانت او حفاظت کوي او مقابله کوي لکه مخکې ذکر شول د استاد نه چې کوم لیکل کړي نو د خپل لیکل بیا د استاد په کتاب باندې پیش کوي د غي سره ګوري چې څه کمی او به شي قران نه ده شوی د مقابله الكتاب وایي او بیا دا غي تصحیح کوي کده دنه پکې څه خدای راغلی وي د کم وخت نه چې دا کتاب لیکل دی او ریدل دی د استاد نه نو تر ادا کول تر وخت پورې د حفاظت کړی وي او دا د سره محفوظ وي په دې اشتراط الزبط سره بازي سيزونه وتل چې مصنف رحمت الله عليه به ذکر کی کثرت الوهم چې یو راوی د ډیرو غلطو شکار وي مثلا د مرسل په ځای باندې د مرفوع ذکر کوي یا د موقوف په ځای باندې مرفوع ذکر کوي یو حدیث دینه په بل حدیث کې دن کیږي چې غیله ادخال حدیث فی حدیث وای یا کثرت المخالفه دام تنوتو چې د یو راوي مخالفت د ثقاتو سیوا وي، د ده روایات چې د ثقاتو په روایاتو باندې پیش کړي نو په اکثرو احادیثو کې د هغوی مخالفت کوي نو دام په اشتراط او ضبط سره وتل دلالت په دې کوي چې دا راوي ضابط نه دی دارنګ سوء الحفظ چې د کم راوي حافظه خرابوي معنا دا ده چې دیم ضابط نه دی دا رنګ شدت الغفله چې په یو راوی کې غفلت وي فحش الغلط کثرت سره داغه نه غلطي واقع کیږي جهل الراوی بمدلولات الالفاظ چې کله روایت بالمعنا نقل کوي نو په دې راوی کې دا جهل دی چې د الفاظ او معانی نه پیژني تمیز نشي کولای چې په دې لفظ بدلیدو سره دا معنا بدلیږي دارنګي د ضبط الكتاب سره متعلق دام دي تساهل فی المقابله د استاد نه کتاب ولیکلو خو بیا د دې مقابله دغه د اصل سره نه کوي نو دا په اشتراط او ضبط سره وتل دا راوی ضابط نه دی چې دا سیزونه پکې موجود وي د دې لپاره اصل شرعي څه دی که یو فاسق تاسو له خبر راړي نو تحقیق کوي نو د دې مفهوم دا شو که عادل تاسو له یو خبر راړو نو هغه قبلوي او د اعتبار او زبد د پاره دلیل هغه حدیث متواتر دی چې نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها په بعض روایاتو کې راغلي فبلغه کما سمع نو په دې آیات کې دا ذکر شول چې دا خبره واجب ده چې تثبت او تحقیق بکیږي د خبر د فاسق نه نو مفهوم یې څه شو چې خبر د عادل دا به مقبول وي او د حدیث چې دا نس د پدې کې چې فحفظها دا حفظ الصدر لم شامل دی او حفظ الكتاب لم شامل دی بیا جرح د روات مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی چې دا جایز د په اجماع د مسلمانانو سره بلکې قل دا واجب وي د دې په جواز باندې دلیل به ذکر کی حدیث د متفق علیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کس بارک ویلی بئس اخو العشیره د په خاندان کې ټولو کې بدترین دی او حدیث د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها براړي چې د دوو کسانو د نکاح پیغام او خطاب را لېږل نو نبی صلی الله علیه وسلم مشوره ورکا اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاويه فسعلوك لا مال له د صحیح مسلم حدیث دی چې ابو جهم رضی الله عنه خو سخت طبیعت دی وال او ټکول کوي بعضې محدثین لا یضع عصاه عن عاتقه معنا دا کوي چې کثیر الاسفار د ډیر سفرونه کوي او معاویه رضی الله عنه چې د لا پیغام د نکاح را لېږل نو هغه غریب او فقیر دی سمالی نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول د دواړو حالت ذکر کو ځکه مشوره ورسره کړې و نو هغه څیزونه ووتل چې د هغې تعلق وي د راوي د جهالت سره نو مبهم ته نه ووتو مبهم هغه چاله وي چې نوم یې ذکر لکه په سند کې ذکر شي رجل شیخ او مجهول العين ته نه ووتو دا هغه چاله وي چې یو راوي ته نه روایت نقل کړي توثیق یو معتبر امام نی کړي او مجهول الحال هغه چاله وي چې دوا یا د دوو نه سیوا راویانو ته نه روایت نقل کړي خو د ده توثیق یو معتمد امام نی کړی وای دا ولې تنه ووتل ځکه د دی حالت معلوم نه دی دا پته مونږ لنه لګي چې آیا دا دی کې عدالت او ضبط شته که نه ثانيا ما يخرج بتعريف العدل الكافر الصبي المجنون المبتدع، من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلی الله عليه وسلم مما لم يكن عليه امره ولا عليه امره ولا اصحابه. ولا اصحابه. ولا اصحابه. مبتدع هم ترې نه ووتو ځکه دی هم یو قسمه فاسق دی او بیا د مبتدع تعریف کوي دا هغه چا له وایي چې دی اعتقاد لري د هغه څه چې هغه د نبي صلی الله عليه وسلم په زمانه کې معروف نه وو نه نبی صلی الله علیه وسلم دا غي حکم کړي نه صحابه حکم کړي الفاسق من عرف بارتكاب كبيره او باصرار على صغيره فاسق و یاغه چاله وي چې د مرتکب د ګناه کبیری وي یا په صغیره باندې همیشواله او استمرار کوي د عادل د تعریف نه ووتو ځکه د عدالت په تعریف د په تعریف د عدل کې سو ویل شول چې مسلمان به او دویم د ماشوموالي د وجنه والثالث لجنونه اذا كان مطبقا او متقطعا مؤثرا في الافاقه وای دا دریم چې د جنون د وجې ته نه وته کدا جنون مطبق وي مطبق معنا دا ده چې همیشه په د باندې لیونتوب وي بیداری چې په یو راوی کې نی نو دل شدید الغفله وایي خامسا فحش الغلط ان يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة زيادة فاحشة فاحش الغلط اغه راوی لوي چې داغه غلطي داغه په ثواب باندې سیواوي په کثرت سره والضبط بعضی امور داسې دي چې هغه پراوي کې شرط نه دي د اهل علم د راجح قول مطابق هغه د حریت بعضی اهل علم دا ذکر کړي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو دا مشهور دي چې هغه ویلي پراوي کې څه شی دی فقه فقه دراوي چې یو راوي حدیث نقل کوي نو پاغه کې به فقاهت وي خدا اله چې داغه خبر او حدیث دا د اصول د قیاس مخالف وي اذا خالف خبره قیاس الاصول او بعضی دا په وخت کې شرط لګول دی چې کله یو راوی متفرد شي په حدیث باندې نو کته به شي چې دا متفرد راوی فقيه ده که فقيه نه ده او ابن حبان رحمت الله علیه دا فقاهت دراوی شرط کوي چې کله د حافظین روایت نقل کوي د کتاب نه نه د حافظې نه د یاداش نه یو روایت نقل کوي نو بیا پکې فقه شرط کوي نو بعضی امور داسې دي چې هغه د راجح قول مطابق پراوی کې شرط نه دی یو پاغي کې دی حریت نو دا خو په اجماع سره شرط نه نه دارنګي ذکوریت چې راوی به نارینه وي نو دا هم د اهل علم د راجح قول مطابق شرط نه دی بلکې په احادیثو کې په زرګونو مثالونه دي چې زنانه او داغي روایت کړي دي دا رنګ فقه داغي تفصیل ذکر شو سلورم نمبر الشهرة بسماع الحديث چې یو راوی مشهور وي چې د احادیث اوریدلې دي دا رنګ باز شرط لګول د البصر چې یو راوی به بینای نو د نابینا روایت نه قبلای دام د راجح قول مطابق پر راوی کې شرط نه نه بعض پکې نسب هم شرط کړي چې راوی به معروف النسب وي دارنګي عدم تفرد دا وم نمبر دی اسماعیل ابن علیه رحمت الله علیه دا وړومبنه امام د چې دا شرط لګولیو چې پراوی کې شرط دام د چې د متفرد نوي بلکې دا روایت به نور راویانم نقل کړي وي دام د جمهور په نیز د راجح قول مطابق شرط نه نه دارنګ عدم انکار الاصل روایت الفرعی د انکار الاصل روایت الفرع نه مراد ده چې استاد انکار وکي د هغه روایت چې شاګردانو کې تچا نقل کړي ورلوي چې دا حدیث در لمانه دی بیان کړي لکه سهيل ابن ابي صالح چې د دنه روایت نقل کول ربيعه د د پلار نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا بشاهد و یمین دغه حدیث نو بیا عبد العزيز ابن محمد الدراوردی ورلیات کل چې دا روایت تا بیان کړی دی نو د اول کې انکار کړو چې ما دا روایت نه دی بیان کړی شاګردان ورلوي چې نه دا روایت تا بیان کړی دا شاګرد چې درنه بیانای نو آیا دا شرط ته کنه نو د جمهور اهل علم او د راجح قول مطابق دا کم اته خبرې چې ذکر شوې دا اته امور ذکر شول نو دا پراوي کې شرط نه ني أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه فكل أمر ينافي أحد هذه هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا وابن صلاح رحمة الله عليه په دې اجماع ذكر كري د ائمه الحديث د جماهیرو چې په راوي کې شرط څه شی دی چې د چا روایت قبليږي چې دی به عادل او ضابط وي دا دوه شرطونه اساسي دي اجماعي دي نو هر هغه امر چې د دې دوو شرطونو منافي وي د عدالت او د ضبط نو دا جرح د پراوي کې برابر خبره ده که دا جرح مطلق وي او که مقید وي د مطلق او د مقید څه لغونتې تفصیل مخکې ذکر شوی مو په تضعیف مطلق او تضعیف نسبي کې او عدم انتقاء الشيوخ شو چې یو راوی د هر چا نه روایت نقل کوي په خپل استادانو کې انتقا نه کوي چې د فلانی نه نقل کوم د فلانی نه نه خو څوک چې ول خبره بیانې هغه نقل کوي نو دام پر راوی باندې یو قسمه جرح ده راوی په دې باندې مجروح ګرځي کثرت سره ارسال نقل کوي کثرت الارسال تعریف مخکې شوی هو او تدلیس کوي یو راوی داغي مختلف انواع ذکر شوی او تدلیس الشيوخ تبين او تحقيق بك نو مفهوم سشو مفهوم مخالف چې خبر د عدل وي نو هغه به قبول وي هغه قبلول شي حجت به والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفق, افق والى من هو افقه منه وفي بعض رواياته وفي بعض رواياته سمع منه شيئا فبلغه كما سمع نو دا حدیث مخکې ذکر شول چې دا نص دی په حفظ باندې چې حدیث کې راغلی تر تازه دی وساتي الله غسړې چې زمون خبرې واوري دي نو دا یاد کی او دی له پزړه کې زی ورکو او بیا داسې ادا کی لکه څنګه چې اوریدلې دي نو دا د ضبط الصدر دارنګه د ضبط الکتاب د پاره څه شی شو اصل اصیل شو. ووجه الدلاله ان قوله صلی الله علیه وسلم فحفظها نص علی الحفظ وهو یشمل الحفظ فی الصدر وفی الکتاب ثانیا وقوله صلی الله علیه وسلم فبلغه کما سمع نص علی اعتبار الضبط عند الاداء دا فبلغه کما سمع نص دی په دې باندې چې په ده په ده کې به دا ضبط برقرار وي تر دې چې کله دی حدیث ادا کوي نو هماغه شانتې به ادا کوي لکه څنګه یې چې اورېدلی أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى وذلك أحد وجهي الأداء دا حدیث وی په مختلفو الفاظو سره راغلی نو دا دلالت کوي په دې چې دا روایت بالمعنا دی او دا د ادا هغه په دوو وجهو کې یو وجه ده چې یا بلفظه ادا کې یا بالمعنا وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الأصول إليه إلا بها وأن, وأن من تلك الأعراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ل... لت... ونصيحتهم لتوقيه ونصيحتهم لتوقيه وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود فإنه جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في احوال رواتها من الامور المنافيه للعداله او الضبط. امام نووي رحمت الله عليه وایي ذکر کړي دي چې غیبت کله مباح وي د یو صحیح مقصد د وجې نه او شپږ خبرې بیا ذکر کړي دي چې هغه د غیبت محرمه نه نشي شمارلی نو يو په دغه اغراضو کې څه شی دی چې مسلمانان ويرې د چا د شر نه او نصيحت ورله وکړي چې د دې شر نه ځان بچ وساتي بیا وایي جرح د مجروحینو د رواتو او د ګواهانو نه په اجماع د مسلمانانو سره جایز ده بلکې د حاجت د وجې نه واجب ده ځکه په دې باندې صحیح او ضعیف پیژندې شي د راوي جرح کته نه کې هغه مجروح ده نو داغه حدیث لبه بیا صحیح ویل شي نو یو خبره به نبی صلی الله علیه وسلم نیکړي او غلبه منسوب شي أن رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لما كان في لما ذلك كان في ذلك مصلحة شرعية وهي التنبيه على سوء خلقه ليحذره السامع كما يفيده قوله إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة ثانيا ما أخرجه ثانيا ما أخرجه المسلم من حديث فاطمة رضي الله من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهما خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية رضي الله تعالى عنه فصعلوك لا مال له إن آه، انكحي أسامة انكحي أسامة, انكحي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وفي رواية أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ووجه, ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتحقق المصلحة وهي المشورة على المستشير وهي المشورة وهي المشورة على المستشير بالأصلح له ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه د جرح د مجروحين د پاره او بیا د دې لپاره مصنف رحمت الله علیه دا دوه حدیث راړل چې کله غیبت د غرض شرعي د وجه نه جایز وي لومبنه حدیث د عائشه رضی الله عنها چې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم لراغه نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړو صحابه ولوي چې دا ډېر بد سړی دی په خپل قبيله کې بیا چې کله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کیناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره پرون تندی باندې خبرې وکړي او خاندل خاندلی ورله دا سړی چې لاړو نو عائشه رضی الله عنها ورله وی چې اول تاسو د باره کې داسې داسې وی او بیا مور سره دومره خوش اخلاقی کې پرون تندی باندې خبرې وکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله تاسو ز فاحش مونتم بدترین انسان د الله په نس باندې هغه څوک دی چې خلک هغه پریدي د دې وجه نه چې د شر نه محفوظ شمه نو تاسو له ما دا خبره څرګنده کړه چې دا بدترین انسان دی، باقي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په روڼ تندي د هغه سره مخامخ شو. نبی صلی الله علیه وسلم چې په روڼ تندي د هغه سره ملاوېدو نو دا مدارات د هغه لپاره مداهنت نه و دی له مایل کولو چې د اسلام د هغه خو اخلاقونه متاثر شي دویم حدیث د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها کوم چې صحیح مسلم نه هغه ذکر کو چې دی خپل خاون ابو عمر ابن حفص طلاق ورکړ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوي چې کله د عدت تیر شي نو بیا مال وایا دوه صحابه ورله د نکاح پیغام را لېګل او معاویه او ابو جهم رضی الله عنهما نو د دواړو چې کوم ظاهری حالتو نبی صلی الله علیه وسلم عادل سرغن کو چې یو خو غریب او فقیر دی او دا بل سخت طبیعته دی نو مشوره دا ده چې ته د اسامه ابن زید رضی الله عنهما سره نکاح وکا هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين الأول ما لا يشترط بالإجماع وهي حرية الراوي فقد حكى الخب فقد حكى الخطيب البغدادي رحمه الله إجماع الناس على قبول رواية العبد والثاني ما لا يشترط على القول الراجع عند, عند الجمهور فمنها ما يرجع الى الراوي وهي خمسة امور. مصنف رحمة الله عليه وايي چې آيا په راوي کې د عدالت او د ضبط نه علاوه نور څه شروط هم شته چې د هغې مراعات به کېږي نو وايي دوه خبرې دي دوه قسمه دي یو هغه چې بل اجماع هغه په راوي کې شرط نه دي او دویم هغه خبرې هغه امور دي چې هغه د راجح قول مطابق شرط نه دي نو کوم چې بل اجماع شرط نه دي هغه حریت الراوي دی بعضې علماوو دا ویلي دي چې په راوي کې به حریت وي خو خطیب بغدادي رحمت الله علیه په دې باندې اجماع ذکر کړې چې روایت د مرئی او د غلام هم جایز دی نو دا خبره معتمد نه ده چې په راوي کې به حریت وي او دویم هغه دی چې هغه راجح قول او د جمهور مذهب دا چې پراوي کې شرط نه دي نو هغه پنځه خبرې دي الاول الذکوریة واشتراطها فی الراوی منقول عن الامام ابی حنیفة رحمه الله ولکن استثنی من ذلک اخبار عائشة وام سلمة رضی الله تعالی عنهما. ولکن استثنی من ذلک اخبار عائشة وام سلمة رضی الله تعالی عنهما. وایي د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه نه نقل دي چې هغه په راوي کې ذکوریت شرط کړی دی خو د دې نه یې د عائشې او د ام سلمې رضی الله عنهما هغه روایات مستثنی کړي. دا فتح المغیث کې امام سخاوي رحمت الله علیه نقل کړي خو اهل علم وایي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په دې کې سنس نشته دا اسی غله منسوب دي دویم ثانيا الفقه اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول با واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث جيم واشترط ابن حبان رحمه الله عند أداء الراوي من حفظه فقال الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار وكلامه وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط في شروط من في شروط من يحتج به حيث قال والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم لم يح لم يحله لم يحله لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر وای دویم چې ده بعض اهل علم دا شرط لګولې چې راوی به فقيه وي آب موصوف په صفت د فقه باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا په راوی کی اله شرط کوي چې کله د هغه خبر د قیاس مخالف وي د قیاس الاصول او بعض اهل علم دا فقه شرط کړی په هغه وخت کې چې کله راوی په حدیث باندې متفرد وي نو بیا به کته شي چې دا تفرد قبول لکه غیر مقبول له مقبول به په هغه وخت کې وي چې کله د کې فقه وي او غیر مقبول به علي چې کله د فقيه نه وي او ابن حبان رحمت الله علیه دا شرط ګرځولی دی فقاهت خو چې کله راوي د خپلې حافظې نه او د خپل سینې نه حدیث نقل کوي او کله کتاب نه نقل کوي نو بیا پکې فقه شرط نه دی بیا دا غدا عبارات ذکر کړل ثالثا الشهرة بسماع الحديث چې یو راوی مشهور وي په دې باندې چې د احادیث اوریدلی یعنی الشهرت بطلب العلم راوی په دې مشهور وي چې د طالب د علم او احادیث به طلب کول رابعا كون الراوي بصيرا غير اعمى پراوی کې دا شرط لګول چې د بلیدون کې ړون بني بینا بي نابینا بني خامسا كونه معروف النسب چې د معروف النسب ویدام پراوی کې بعض شرط کړه خو د جمهور په نيز باندې دا شرط نه نه وانما لم تشترط هذه الامور على القول الراجح لأن قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث كده نظر الله امرأ ترو تازه دی وساتي الله أغسله نو امرأنې چې ویلي په هغه کې دا شرطونه نشته چې په دکې به فقاهت وي او دی به مشهور وي بسماع الحديث دی به بصیر وي معروف النسب بیا نو حدیث دا شرطونه نه دي ذکر کړي لہذا دي شرطونه لسه اعتبار نشته ثم ان قوله ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه غير فقيه رب حامل فقه لا من هو افقه منه صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. او دا خو حديث کې صراحت دی چې په راوي کې فقه شرط نه دی ځکه نبي صلی الله عليه وسلم وايي ډېر کرته هغه سړی چې هغه دې فقه راپورته کړي وي خو دی پخپله فقيه نه دی ماده د فقه ورسره ده حديث ورسره دی خو پخپله فقيه نه دی او هغه چاله يې ورکړي چې هغه فقيه دی نو په دې کې صراحت دی چې فقه د راوي شرط نه ده. ومنها ما يرجع إلى إلى رواية الراوي وأهمها أولا عدم تفردها بالحديث اه راوي ومتفرد بحديث بانديني ثانيا عدم إنكار الراوي الأصل رواية الفرع على وجه النسيان وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث بل غايته عدم التذكر فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه دا مسله مو مخکې ذکر کا چې انکار کی عدم انکار الاصل روایت الفرعی چې اصل اصل نه مراد استاد دی او فرع نه مراد شاګرد دی چې استاد دا انکار وکي چې د شاګرد لوی ما دا حدیث نه دی بیان کړی نو پدې کې به اعتبار د شاګرد دی قول لوي ځکه هغه مثبت دی نو هغه مقدم دی په هغه چا چې هغه د نافي وي دې خبره نفي کوي او هغه خبره ثابتوي چې تا مال ویلي دي نو په تور د نسیان باندې چې ویلي نو قول د شاګرد معتبر دی ما تثبت به العداله مصنف رحمت الله علیه اوس د دې ځای نه ذکر کوي چې عدالت په څه باندې ثابتېږي بس ته کوو